الى الظالم اهلها وما لكم سدي تاسو له مؤمنانو لا تقاتلون چې تاسو جنگ نه کوئ فی سبیل الله د الله په لار کې د دې کافرو سره د دې کافرو سره چې د دین دشمنان دي ولې جنگ نه کوئ یو من الرجال چې هغه کمزوري خلک څه دي د سړي بوډاګان والنساء ښځې والولدان او د هغه ماشومان او هغه ماشومان او کمزوري چې هغوی وی رب یا زمونږ ربه مونږ له نجات راکې من هذه القریه د دې کلي نه کم کلی الظالم اهلها چې ظالمان دي د دې باشندګان نو د دې کافرو با سره او د دې کمزوري الله د بندگانو در اخلاصولو د پاره تاسو جهاد د دې کافرو سره ولې نه کوي التاغوی بوډاګان قیدیان کړي دي خزه بندیان کړي دي ماشومان بندیان کړي دي حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس قال عبد الله بن عباس وی زم مسلمانم وړوکم ایمان مې راوړیو زما مور حضرت لوبابا هغه ایمان راوړیو خو مونږ له نه د هجرت په طریقه پوی دلو نه د خلکو مونږ پرې خودلو قال عبید الله وی سمعت ابن عباس ما ووریدل د عبد الله ابن عباس نه قال هغه به وی چې زم ماشوم كنت انا ومزه و امي یو زما مور د فتح د مکینا مخکې زه په ویل ماشومانو کې هم او زما مور دا په خزو کې رااله دا و من المستضعفین دا غ خلکو نه چې هغه کمزوري ګڼل کېدل منګه د کافرو بر سره ظلمونه کول منګه دا هجرت نشو کولی دا مسله د جهاد ده هجرت لازم دی چې کله به سړی کلمه ویل او دغه دی دا ایمان به راوړو هجرت باغه فرض وو چې هجرت به نو کړی دا غی ایمان قبول نو الا المستضعفين مگر هغه خلک چې هغه کمزوري وي کمزوري ګڼل کیږي من الرجال د سړونه والنساء او د خزونه والولدان او د وړو ماشومانونه قال عبد الله صاحب وی كنت انا اوم زه و امي یو زما مور دا سورته لیکي د دې نامه ده لوبابا بنت الحارث ممن دام د هغه خلکو نو عذر الله چې الله پاک دوی معذور کړو الله تعالی د دوی عذر قبول کړو زما شومه مور می خزوه ويذكر عن ابن عباس او ذکر کولی شي د عبد الله ابن عباس نه هغه څنګه دی دا کافران دی راشي دا خلق راشي تاسو ته تا او درته وای چې مونږ نه د خپل قوم سره جنگيږو نه تاسو سره جنگيږو او حسرت صدورهم اي يقاتلوكم او يقاتلو قومهم کافران درته راشي چې توبه مونږ جنگونه نه کوو نه تاسو سره جنگیږو نه د خپل قوم سره جنگیږو بس مونږ خپل وخت تیرو داسې خلک چې دي هغوی سره به تاسو جنگ نه کوئ په هغوی به حمله نه کوئ نو حسر او جاءوکم حسرت صدورهم نو د حسرت معنا عبد الله بن عباس صاحب څه کوي ذاقت را تنګې شوي وي سینې د دوی د دې جنګونو نه او د دې لانجو نه بیا وی دا گواهی مسله ده چې نغه ده او تلو السنتکم فان تعرضو او تلو الکه د شهادت وخت راغی د ګوی تا ته وی خلک الکه راشه مال شهادت وکه ګوی وکه نو تاسو مخ وګرځوي چې زه شهادت نشم کولی لکه نن سبا لانجه د څوک شهادت کولی شي او تلو یا په شهادت کې جبه تاو کې خبره یو شانتی ته پکې منس کې خبره تاو کې جبه بل شان خبره وکي او تلو السنتکم یا آیات او تلو یا تاسو تاو کې نو څه شی تاو کې السنتکم خپل جبه به شهادت په شهادت هغه کومه طریقې سره چې شهادت یا غسونه کې جبه تاو کې بل شان غلط شهادت وکي ها بیا دی وقال غیره او ویلی دی بغیر د عبد الله ابن عباس ابن نور غالبا د ابو عبیده دی هغه څنګه دی ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما او مراغم به ویني مراغم منه کوي زه د هجرت الته به یو کوټه خو چې هجرت وکړي دلته به راشي څلور کوټې به وي نو وقال غیره او ویلی دی بغیر د عبد الله ابن عباس نه هغه سوی مراغمن کثیره المراغم مراغم چې دی المهاجر هغه زه د هجرت چې ته وروره د کافرو د وطن نه راشي اسلامي وطن ته نو دلته به ومومې مراغما ځای د هجرت څنګه خلک وی راغمتو عرب وی راغمتو دا کله وی د دې معنی د هاجرتو ما هجرت وکړو نو راغم یراغم معنی دی هجرت کوله نو مراغم معنی شو زید هجرت خ راغم تو څه مطلب یعنی هاجر تو قومی ما د خپل قوم نه هجرت وکړو باب دا بل باب دی فما لکم فی المنافقین مؤمنانو دا سشوی تاسو له فما لکم سدی تاسو له فی المنافقین چې په باره د منافقانو کې تاسو ګرځېدلی یې فئتین دوه ډلې د منافقانو باره کې مؤمنانو تاسو دوه ډلې یو ډله یو سوی بل ډله بل سوی فما لکم سدی تاسو له فی المنافقین په باره د منافقانو کې فئتین چې تاسو دوه ډلې والله ارکسهم الله ذلیل کړی دی دوی ارکس یورکس معنی دا دی الټه کول لوښی داسې پروت دی او داسې کې ذلیله والله ارکسهم الله ذلیل کړی دی دوی دلته د دې منافقانو نه څوک مراد دي قال ابن عباس عبد الله ابن عباس د ارکس معنی کوي عام معنی کوي ارکسهم الله ذلیل کړی دی دوی دلته معنی دی کوي خواره واره کړی دی الله دوی الله دوی خواره واره کړی دی او د د یوې ډلې خوریدل دا د قوم ذلت دی په خوا به خلکو وي کورن چاته به چې خیرې کولې وي الله هم خواره واره که نو قال ابن عباس عبد الله ابن عباس صاحب د ارکسه معنا کوي بددهم الله خواره واره کړی دی دوی بیا دی فمالکم فی المنافقین فئتین دا سشوی دی تاسو لاش په باره د منافقانو کې تاسو دو فئه حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة بن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت وي د دې تفسیر کوي فما لكم في المنافقين سشوي دي مؤمنانو تاسو لا په بار د منافقانو کې فئتين چې تاسو دوړلې د دې څه مطلب واقع څه شوی و وی دا د غزوه احد سره تعلق لري غزوه احد ته چې دی مسلمانان تقریبا 900 کسان رالل خو چې کله رالل احد ته نو عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو سردار سره د 300 کسانو واپس لاړ درې سوه کسانو واپس لاړ نو شپږ سوه پاتې شو خیر جنګ وشو د جنګ نه پس چا به وی دا منافقان کافران دی واجب القتل دی چې دا قتل کو چا به وی نه نه مړه خو کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله وی مسلمانان دوړل شو چا وی د دې قتلول پکار دی چا وی نه د دې قتلول نه دی پکار دا مسلمانان دی رجع ناس واپس شو یو جماعت او یو ډله او دا ډله څوک و من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه د ملګرو د پیغمبر علی السلام و اصل کې د پیغمبر ملګری نو منافقانو خو ظاهر کې به پیغمبر علی السلام سره ناست او پاستو نو ځکه وت اصحاب وی من احدن د احد نه د احد د غزانه د درې سوه منافقان واپس شو وکان الناس او خلق دا نور صحابه دا مخلص وکان الناس او دا نور خلق فیهم پبارد دوی کې فرقتین دوړلې دا صحابه کرام د منافقانو په باره کې دوه ډلې وي څنګه فریق یو ډله چې ده یقول هغوی به وي رسول الله ته به وي چې حضرت ته د نورو خلکو سره جهادونه کې اول د دوی سره جهاد وکړه څه به وي اقتلهم پیغمبر اسلام ته به وي حضرت دا قتل کا دا غټ منافقان دي وفريق يقول او یو ډلې به وي چې لا حضرت می قتل و کلمه وي نو چا به وي قتل پکار دی کافران دی چا به وي نه کلمه وي مسلمانان دي فنزلت نو نازل شو دا چې روره دې ته چا مسلمانان ویلي دي فما لکم فی المنافقین څه شوي دي تاسو له چې په باره د منافقانو کې فئتین تاسو سه یې دوه ډلې وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې انها طیبه دا طیبه ده دا طیبه ده ګوته چاته نیسی مدینه ته دا مدینه پاک خار دی پاک د مدینه یو نامه ده طیبه انها دا مدینه چې ده چاندی باندې چې تاسو د کان نه راوباسئ نو په دې باندې خپل ګن بلئ نو زرګر مامی په بټۍ کې واچوي هغه د هغه خپل هغه نغرې نو هغې کې چې واچوي نو په هغه اور ورته بل کړي نو هغه اور سره هغه دغه وسوځي هغه ګن بله او پاک سوچه چاندي پاتې شي دا قصه مدینه ده پاکه ده که چېرې ګنده خلک وي الله پاک دا ګنده خلک د دین وباسي مدینه پرې راتنګه شي زړه یې راتنګي الله یې ترې وباسي دا پاک سوچه خلک پاتې شي یو دا مطلب هم دی دام صحیح دی کله نا کله به ته پاکې خو ګناهونه به د باندې د پاسه ګن پروتي نو چې خیر سره مدینه ته خلاړې کنه او د مدینه بی ادبی دی نه کړه بی احترامی دی نه کړه نو د دې غندونو نه واپس د سه پاک راځي د سه پاک لکه هغه چاندي چې پاکي نو دا مدینه پاکه ده او ختمی هغه ګندګي کما تنفی النار لکه څنګه چې ختمی اور خبس الفز هغه زنګ او هغه ګن بلا د سو د چاندې باب دا بل باب دی قوله و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به و اذا جاءهم چې کله راشي د منافقانو ته یا ته منافقان مراد دي یا ته دا کمزوري مسلمانان چې پس نه پويږي کله چې راشي دوی ته امرون یو خبر من الامن د امن او د فتح او الخوف یا د یری د شکست نو ازاعو دا خلق خور کی بیهی دغه خبر کله نا کله به رسول الله اسلامی فوج یو لاکه تولیګ چې وبیلېږه هغې به فتح وموندله چې خبر به راغی دې منافقانو ته یا دا کم خلک چې د حالاتو نه خبر نو دی به دغه دی دا غوبل شروع کړي ال اسلامی فوج فتح وموندله او ال اسلامی فوج فتح وموندله کله نا کله به دا شهرت نقصانیو الته به چې دشمن ته پته ولګېده چې وایي زمونږ ملګرو خو شکست وموند نو نور دغه به ورولېږه کومک کله نا کله به داسې و چې اسلامي فوج به شکست وموند وخوړ شکست به وخوړ دوی به ډانګورې شروع کړې چې اسلامي فوج شکست وموند او شکست یې وموند دلته به خلک خپه و چا به بې پلار به مې مړي او چا به بې رور به مې مړي الله د دې بیان کوي خدایم په خیر کې دا د وطن خبرې دي قومي خبرې دي چې کله تاسو ته دا خبره راشي نو دا دې پویو خلکو ته ورمخکې کې مثلا رسول الله ته ورمخکې کې خلفای راشدینو ته ورمخکې کې چې حضرت داسې خبر راغلی دی چې اسلامی فوج فتح وموندله یا اسلامی فوج شکست وموند نو هغوی به پې سوچ او سوچ وکړي غور به پې وکړي چې د دې مشورول په کار دي او که نه دي په کار که په کارو مشوره به یې او که په کار نو خاموش به شي و اذا جاءهم کله چې راشي دې منافقانو ته امر خبر من الامن د امن چې اسلامي فوج فتح وموندله او الخوف یا د یری چې اسلامی فوج مثلا شکست ومومو نو ازاعو به ازاعو دوی خور کی به دغه خبر امام بخاری د ازاعو معنی کوي افشوه خوري کی بیا سوی وی کدوی دا خبر دی پویو خلکو ته رسول وی نو لعلمه الذین یستنبتونه نو معلوم کړي به وي د خبر له هغه خلکو چې څوک تحقیق د دې کوي د پویو خلکو به د دې خبرې تحقیق کړي وي او بیا د تحقیق نه پس به بیا مشوره کړې وي چې د دې خورول پکار دی او کنه د یستنبتون معنا کوي یستخرجونه دی بر استلې وی هغه دا تاسو چې سره کینې او مشوره کوي مشوره کوي کوي کوي بیا د خبرې نه خلاصه رو باسي ا خلاصه بیا خلک قوم ته بیان کی خ حسیبا ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله چې دی دا دی په هر یو سیز باندې حسیبه حساب کوونکی دلته معنی کوي کافیان پورا کافیه پوره خ بیا بیان دی الا اناسا الکه مشرکان چې الله پریدي او د الله نه بغیر د بل چا عبادت کوي نو دا څه دي یدعون من دونه الا اناسا دا خلق عبادت نه کوي بغیر د الله نه الا اناسا لفظي معنی دا مگر د خزو دا مشرکان عبادت نه کوي بغیر د الله نه الا اناسا مگر د خزو د بوتانو عبادت ته د خزو عبادت وی دا ولی یا خود د دې وجنه چې د بوتانو د کافرو د بوتانو له نامې د خزو یې خوي غزا دا اوس مؤنث صيغه ده لات دا مؤنث صيغه ده منات دا د ټولې د خزو نامې دي نو دوی عبادت نه کوي مګر د خزو یعنی دوی عبادت د داسې شي نه کوي چې د هغې نامې نامې د ښځو دي یا داسې وایه دوی عبادت نه کوي مګر د ښځو یعنی د داسې شي عبادت کوي چې هغه بې حقیقته دی د کوم شي چې حقیقت نی کله نه کله مونږ چې و یو سړي ته دغه کو چې مړه تا کې سړیتوب نشته وایي کینه ښځه سړی ښځی نو د اناسه معنی کوي دی الا اناسا سمانه ده المواد دسې دي کنه بیسا دوی عبادت نه کوي مګر د خزو یعنی د بیساو چې هغه کې سام نشته بیسا چې دي اپلو حجرن کاغه کانی دام بی ساه دی او مدرن یا لوټی دام بی ساه دی او ما اشبهه یا هغه شی چې مشابه ده دې سره لکه پیتل کله به دوی بت د پیتلو نه جوړ کړي نو لکه دا خو داسې دي چې بېسا دي نو چې د بېسا یې به اذان له فایده نشي رسول تعالی به څه ورسوي الا ش... يدعون الا شیطانا مریدا دا خلق عبادت نه کوي مگر د شیطان چې هغه شیطان سری مرید هغه مرید دی د مرید معنا کوي مریدا متمردن سرکش او په نامه د غیر الله به مني او بیا د هغه غیر الله چې کومې نښې دي په هغه نښو به ورته د غوږونه پرې کوي فلیبتکن نو دوی به پرې کوي آزان الانعام بتک یبتکو باب تفعیل لی خلق وی بتکه سمنه قطعه قطعه پریک نو فلا یبتکن دی به پریکی ومن اصدق من الله قیلا او نشته د سوک ډیر رښتونه د الله نه په وینا کې د الله وینا چې څومره رښتیا یې دونه بل سوک نشته دی قیل تاسو ته وایي قیلا و قولا واحد قیل یا قول یو شی دی نو قول خو تاسو پیژنه وینا نو قیل هم دا دی چې دا وینا شوه ښه طبع الله على قلوبهم د طبع سمانه ختمه مهر والی شوی دی په زړونو د دوی باندې د حق خبرې پکې نه ورننه وځي بیا دی بابون دا یو بل باب دی نو د دې قاتل لپاره سزا څه ده فجزاؤه جهنم جزا او بدله ده د به جهنم وي الله به ورته سخت په غوسه او په دې جهنم کې به خالدن همیشه سعيد بن جبير قال پریشانی دا و چې یو دا مسله ده چې د مؤمن د پاره همیشه والی جهنم کې نشته د مؤمن سړي د پاره همیشه والی په جهنم کې نشته یا به جهنم لزینه او کلاړ شي یو څو ورځو له بزي بیا بروزي یو دا دی یو دا دی چې په ګناه باندې سړی اگر که ګناه کبیره ای په ګناه کبیره سره سړی د د اسلام نه نوزي په ګناه کبیره سره سړی د اسلام نه نوزي اوس دلته صحابه ته دا پریشانی ده او تابعین ته چې چا مسلمان سړی مړ کو نو دا غ جزا سره جهنم خالدا فيها ابدا همیشه به او همیشه همیشه به نو ما وی مسلمان له خو جهنم کې همیشه والی نشته او په ګناه کبیره سره سړی د اسلام نه وځي نه نو دلته کې چې قاتل دی نو قاتل خو په قتل سره د اسلام نو نه وته ګناه کبیره وکړه نو چې اسلام نو نه وته نو دغه لپاره همیشه جهنم څنګه شو دا خو د عامې قاعدې خلاف دی پوه نه شوې همیشه جهنم چاله دی کافر له دی مسلمان له نشته بل دا دی چې ماوی په ګناه کبیره سره سړی د ایمان نه نوزی اوس دلته چې سړی قتل وکړو وی د قاتل د پاره جهنم دی او خالدن همیشه به یو ابدا همیشه وی نو قاتل لبا همیشه همیشه جهنم څنګه ما وی دا خو همیشه خو کافر لوي دی خو کافر نه دی کنه مسلمان دی دا مسله دی علماء ته پیښه شو نو دی وی دا غي دغه کوي سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د حضرت عبد الله ابن عباس خصوصي شاګرد دی قال دی وی اختلف فيها اختلاف کو په حکم د دې آیت کې اهل الکوفه اوسیدونکو د کوفه ا ز کوفه کې او مو د کوفه علماو په دې کې اختلاف وکړي چې چا به وي دا آیات منسوخ دی چا به وي نه دا آیات منسوخ نه دی فرحلتو دلته دا ستاسو دي کوم فرحلتو دي کنه زما کتاب کې دي فدخلتو زما خیال دلته هم لیکلي یو نسخه ده فرحلتو نو ما کوچ وکړو د کوفې نه را روان شوم فرحلتو نو ما کوچ وکړو فیها په باره د دې آیات کې چې ځان پوه کم په دې مسله کې ما کوچ وکړو ال ابن عباس عبد الله ابن عباس صاحب ته ما وی زه خپل استاد لزان رسوم چې د دې تپوس ته وکم چې حسو کوی دا منسوخ دی او سو کوی منسوخ نه دی فسالته ما سوال کدا غنه عنها په بار د دې آیات کې فقال ان وغرت وی چې نه نزلت هذه الايه نازل شوه دی دا آیات کم آیات ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم اگر اتوی دا آیات نازل شو هو هی آخر ما نزل دا اخیری دی په هغه کې چې کم نازل شوی دی کم آیاتونه چې آخر کې نازل شوی دی په هغه آخري آیاتونو کې یو دا آیات هم دی نو کم آیاتونه چې آخر کې نازل شوی وي ګور هغه منسوخ نی هغه پاتی وما نسخها شیء او نه دی منسوخ کړي دی له اشی نو چې په اخیری کې شنو خو اخر کې چې نو بیا به څوک منسوخ کې دا اچا منسوخ کړي نه دی هم دقه صفات دی نو بیا مشکلات رالل چې خد آیات منسوخ نشو نو قاتل به څنګه په جهنم کې همیشه مونږ خو وی جهنم کې به همیشه سوکی مسلمان بنی کافر بی او په قتل سره قتل ګناه کبیره ده په قتل سره مسلمان کافر کیږي نه نو دی به همیشه څنګه د دې وجه نه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه بل ځای کې دا وایي چې مراد د خالدن د ابدن نه مراد دی المکس الطویل ډیر وخت تاسو نه وایې دلته کله نه کله ځنې دغه کوي که نه الکه دا دی دا دی مړه تاسو څه خورئ نو دی ورته وایي مړه موږ همیشه غوښې خورو نو دی همیشه غوښې خوري مطلب دا چې نه ډېرې خورو نو دلته هم خالدن ټکې راغی ابدا راغی همیشه د دې معنی د ریاض المکس الطویل وایه که ډېر وخت دا مطلب دی څوک دا مطلب بیانوي چې مراد د دین هغه دی چې دی پاسی او قاتل یو سړی اولګي او قتل مؤمنا د مړک مؤمن لکونه مؤمنا ځکه دا مؤمن دی ته پاسې یو سړی پسې او په دې نیت یې وژنې چې دا مؤمن دی ځکه یې قتلوم نو چې په دې نیت یې قتلی خو بیا کافر شوی که نه اوس که نور لانجې باندې قتلی خو ټیک ده خو ما وی که دا وی چې مسلمان زما خوښ نه دی مؤمن زما خوښ نه دی دی ایمان راوړی دی نو ځکه یې قتلوم نو بیا ښکاره دی چې دی کافر دی نو یاد خیال دی دا دغه قتلی لکونه مؤمنا زکه دا مؤمن دی نو زکه قتلی یا دا یا دا دی د دا قتل تا جایز وی نو قتل خو چې دی حرام دی او حرام ته جایز ویلو دا کفر دی خام یاد ده لیکن مونږ ته به استاد صاحب وی یو سزا ده یو د الله کرم دی دا دوه شي نه دي احمده سزا هم دا ده چې چا مسلمان قتل کو داغه د پاره همیشه جهنم دی او که الله وته معافیو کې نو بیا بل خبره ده نه خبروم دقه سي ده مسلمان به تر هغه پورې جهنم کې پروتي پروتي پروتي چې کمې پورې الله وته دغه نه کړي معافي نه کړي او چې معافي وشنو بیا بروزي د قتل ځنې استادان وایي د قتل سزا همیشه جهنم دی که الله پې دغه وکړو فصل وکړو بیا بله ده خ باب دا بل باب دی قوله تفسیر د دې قول الله ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا موايه تاسو لمن القى هغه شاته چې هغه راواشي الیکم تاسو ته السلام سلام یو سړی راشي تاسو ته وی و مجاهدینو السلام علیکم په تاسو دی سلامی نو تاسو مو وایې دته چې او سلام چې لست مؤمنا ته مؤمن نه لست مؤمنا ته مؤمن نه ها نو هذه الآیت نو دی وی چې السلم والسلام واحد دلته خدا سي دی ځنې کتابونو کې درې ټکي دي السلم والسلم والسلام خو دلته کې د یو کې دواړه را جمع کې سلم د سین زیر د لام غړندې سلم سلام د لام د سین زور د لام غړندې سلم سلام او سلام د دې درې واړو معنی د واحد یو ماده معنی د الانقیاد تابعداري تابعداري زمونږ دغه کې سلام دی ځنې خلک دا دغه وایي سلام واقع داسې شوی و دی خو بل شان واقع بیانوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سریه یو دسته لیږلې وه دغه کړه یو علاقې ته ولیږله چې وی لېګله دا سونو دغه شاسوارو چې هغه قوم ولیدل چې دا خو مجاهدین مونږ پسې راغلل هغوی شتوال لاړلو تښتېدل چې ګورو دا غر دی د غر لمنه کې یو شپنکی دی ګډې وس اوزې وسره دی او راکوی شو کلمه وی چې مجاهدین ولیدل نو راکوی شو کلمه وی او مجاهدینو ته وی السلام علیکم غالبا اسامه نه دی اسامه ابن زید هغه ورپاسید او قتل کو وی دا دروغ وی اسی زمون نه مال دغه کوي بچ کوي دا مسلمان نه دی په دروغ وی د قتل کو بیا پریشان او چې خدای دام ولی قتل کو چې بیا خبره رسول الله تعالی پیغمبر اسلام بیا اندازې خپه شو چې دام څوک له یې نیکبختونو مسلمان هم قتل کړ نو هغوی ورته وی صاحب دی هسې د یرې د وجې نه ویلې وه په خولې ویلې وه ډکې کلمه نه وه ورته وی تاسو وله زړه سیرې کړی اوس دننه هم وله ړه کتلی پیغمبر هم ډیر زیات خفه شو نو هغه دا دی دا یاد راغی چې ولا تقولو تاسو مو وایې لمن القا الیکم السلام هغه شاته چې هغه واچي په تاسو السلام سلام نو تاسو ته مو وایې چې دا خو مؤمن نه اسی په دروغ کلمه وي لست مؤمنا ته مؤمن نه خ حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى آه، ولا تقولوا لمن القى اليكم سلام لست مؤمنا قال دا عطوا وی چې قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی کان رجل او یو سړی په خوا فی غنیمتن په لګو غوندې اوزو کې غنیمه وړوکی کندک د اوزو فی غنیمتن په یو وړوکی کندک د اوزو کې له چې دا کندک د چاو د دې سړي فلحقه المسلمون نو یو ځای شو د هغوی سره مسلمانان مجاهد چې ورو رسیدل فقال نو د شپنکی ماما وی د مجاهد ته چې السلام علیکم ورته وی زه مسلمان یم السلام علیکم هغه وی دا اس په دروخت سلام وی فقتلوه نو دی مجاهدین هغه قتل کو واخذو غنیمته او را واغشت دوی هغه وړو کې کنډک د وزو د دی فانزل الله فی ذالک الله نازل ک پدې کې لا قوله تبتغون عرض الحیا تی دنیا خدایم په خیر کې تاسو وای نه ته مؤمن نه یو چټی په دروغه کلمه وی اول تمسدی نظر په غلګو دغه کې دغه وړو کې غوندې کندک دوزو نه دی تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو طلب کوي د سامان د ژوند د دنیا سامان د جون د دنیا سو تلک الغنیمه دقه وړو کې کنډک د وزو قال دی وی چې قرأ عطاسب وی ما وی زنی وی لمن القا الیکم السلامه عبد الله ابن عباس به دا ټکی وی څنګه به وی السلامه ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام داسې باب دا بل باب دی لا یستوی القائدون ندی برابر ناس خلق د جهاد نه من المؤمنین د مؤمنانو نه کم مؤمنان چې جهاد ته نیتلی او د جهاد نه ناستی نو دا خلق والمجاهدون او هغه خلق چې هغه جهاد ته تلی فی سبیل الله په لار د الله کې دا مجاهدین چې د الله په لار کې جنگیږي او کم کسان چې په خپل کورونو کې ناستی دا سره دواړه برابر ندي الله پاک هغوی ته لوی مقام ورکوي دا یاد چې نازل شو مسجد نبوی ته راغی چې راغی انه را مروان ابن الحکم د سهل صاحب ولید مروان ابن حکم تاسو ویلو کنه مروان ابن حکم د مدینه امیرو گورنرو دا مروان ابن حکم ولید فل مسجد په جمعات کې مروان ابن حکم جمعات ته راغلی دی مسجد نبوي ته ولته و چې ناستو نو سهل وی فاقبلتو زم ورلم دته حتی تر دې پورې جلستو الی جنبه چې زه کېناستم د هغه خواته د دې ګورنر صاحب خواته کېناستم چې کیناستم نو هغه راته اوس حدیث بیانوي فاخبرنا نو دی مروان خبر را کوم ته حدیث را ته بیانوي ان زید ابن ثابت ان چې زید ابن ثابت زید ابن ثابت خو پیژنې کنه دا د حسان ابن ثابت رور دی او دا په کاتبینو د وحی د رسول الله اسلام کو د پیغمبر اسلام په خاص د وحی په کاتبینو کې نو دی وی چې زید مروان وی چې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ اخبره هغه خبر ورکړی دی د مروان لا د څه شي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام املا هغه املا ویلا املا رسول الله املا ویلا علیه په دې زید ابن ثابت املا خو پیژنې کنه پخوا خو بم پرایمری کې سبق ویلی هغه یو به وته وی او نورو به لیکه و املا دغه لیکو چې دا یوې وته وی او دا بلی لیکي نو دې ته دغه وی املا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات املا کوله په زید ابن ثابت باندې خان لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله اوس د دې املا وی زید ابن ثابت ته او زید ابن ثابت لیکي چې ګورو فجاءه ابن ام مکتوم راغ رسول الله ته عبد الله ابن ام مکتوم عبد الله ابن ام مکتوم دا غریب په دواړو سترګو ړوندو وهو او رسول الله یملها هغه املا ویله د دې صورت زید وی علی پما زید ابن ثابت وی رسول الله د دې آیات ماته املا ویله او زید ابن دې کې د غر راغی عبد الله ابن ام مکتوم دا پستر ګړون چراغي نو افسوس یې وکړو چې کاش چې زه په سترګو روغ وي او زم جهاد ته تللی وي په دې ناستو کې نه وي ځکه الله وایي چې ناسته او جهاد ته تلونکي سره برابر نه دي نو قال عبد الله وی عبد الله ابن ام مکتوم یا رسول الله اے دا الله پیغمبره فانزل الله على رسوله نو الله راولېږه په خپل پیغمبر الله تعالی په خپل پیغمبر باندې وحی راولېږله خو چې دا وحی پې رالیږلې و نو حالت سو وفخذه او پتون د رسول الله علا فخذی زما په پتونو د پیغمبر علی السلام دا مبارک پتون زما د پتون د پاسو چې دا د وحی حالت شروع شو نو ما وی دا به بل قسمو نو د پیغمبر علی السلام دی پتون مال دون زور راکو چې ما وی یا خدای پتون می مات شو خ فسقلت علی نو د رسول الله پتون دا درون شو پما حتا خفتو تر دې پورې چې زه او یریدم ان ترزا چې چوره چوره به شي فخذي زما پتون دونه زور یې راکړه چې ما بیا اوس به ټوټه ټوټه شي ثم سریا او بیا لرې کړی شو دا حالت د وحې عنه د پیغمبر علیه السلام نه هغه د وحې حالت لرې شو نو فانزل الله الله وسره ده نازل که چې لا یستوی القائدون من المؤمنین من المؤمنین غیر څنګه دی غیر اولی ضرر اغه ناس چاوی ته ضرر نی ضرر او کنه کم کسان زړی جهاد سره شته خو د ضرر د وجنه ناستی لکړاند ابا څنګه لاړ شي یا شلیان ګوډیان نو دا غوی چې دی روړه چې نیت د جهادي دوی او مجاهد سره برابر دي حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال حضرت براء وي لما نزلت الايه کله چې نازل شو دا آیات چې لا یستوی القائدون من المؤمنین چې دا راغی نو دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم رو غخت رسول الله زیدن زید چې لکه زید ابن ثابت راشه چې د ولیکي فکتبها نو هغه لیکه ده چې ګورو فجاء ابن ام مکتوم راغی عبد الله ابن مکتوم چې راغی نو دغه کې افسوس کوي فشکا نو هغه شکایت وکړ رسول الله ته زرارته د خپل ړنوالي چې حضرت زه خړون دی ما نو دا خو زه په ناستو خلکو کې رالم زه خو جهاد نشم کولی فانزل الله نو الله پاک نازل کو چې نن ناس کسان خو هغه ناس غیر اول ضرر چې هغه خاوندان د ضرر ني او که چاته ضرر یو ناس دي هغه مجاهد سره یو شی دی حدثنا محمود بن يوسف عن اسرائيل عن ابي ساق عن البراء قال برا صاحب وی لما نزلت کله چې نازل شو لا یستوی القاعدون من المؤمنین نو قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ادعو فلانا الک هغه پلانی را غواړی دلته مراد د پلانی نوم دغه زید ابن ثابت دی چې ګورو فجاءه هغه پلانی راغی رسول الله ته ومعه ومعه الدوات او داغه سره سیم وه دا هم وسره دی اوس مخکې کاغذونه چیرته وو دا هم وسره دی بله تخته هم وسره ده چې که ډېر لیکلي څه به په دې ولیکو څه به په دې ولیکو فقال رسول الله ورته وایي زیده اکتب ولیکه لا یستوي القاعدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله و وخلف النبي صلی الله علیه وسلم وخلف النبي صلی الله علیه وسلم او رستو د پیغمبر علی السلام چې دی ابن ام مکتوم هغه دغه عبد الله ابن مکتوم دغه رستو ولاړو یا ناستو فقال یا رسول الله هغه وی اې د الله رسوله انا ضریر زمو خو زما سترګې ړندې دي زه څه وکم فنزلت نو نازل شو مکانها ام په دقه ځای کې چې دا کم ځای لیکل کېدل د دقه لیکلو په ځای کې دا نازل شو چې لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله دا بل مو وایي چې ورسي نو دا ناس عبد الله ابن عباس وی ناس د سنا عن بدرن د بدر نه مثلا ځنې خلک دی بدر لنه دي تللی په مدینه کې ناستو والخارجون او هغه خلک چې هغه وتلی دي من بدرن بدر ته دا سره برابر نه دي بدریان دي د هغې لوی مقام دی